ریاض الصالحین یو د یو سلو اقسم نمبر باب د باب الرجا یو پنځوس او حدیث نمبر د سلور سواش پاک دیس 436 نمبر حدیث سے د خوراک نه پس یا ادا کوم او یشرب الشربتا یا اس کی یا اس کن کی سیزا چې اس کی او شکر دې خدا په دې حاصل یو تر په پیاله کې دی یو مال ای اس چهرا کړه او سلو کا پچې مې اوس کړه خدای شکر شکر ادا کړ مشکل چې وجي با سړی دی عبادت کوي د بوتانو عبادت نه خلق منګنو نور خبره کوي دا غلط یا صحیح خبره دي خو زموږ خلکو په نسبت باندې سمو سمالو مې دي غلط دي لکه نن سبا موحدین صحیح خبره کوي خو خلک کوئی دا خلق سره غلط خبره کوي صحیح خبره خدای کوي مړو پلانی بونی پلانی پلانی دا داسې خبره کوي د مشرانو دین نه خلق اړای نو یې زلالم چې دا سړی کولم پخپله پخپل سولې سور شو مولارم چان بین میکاو چې سړی به کم ځان نو ورورو سره اے یو سړی غلط خبره سره کوي نو دا غسړي باندې کې خبره واورا او خبره داري چې اف ام باندې درس راځي هغه ولګوا د دې سړی سیډي پیدا کا د سړی کیسټ پیدا کا سړی میموري کارت پیدا کا چوارو کو واقعي چې دا غلط دی زوارو مو کنه خلکو نه معلومات وکړه اسه په خلکو خو نه کیږي چې غلط دی او غلط دی هغه دندوانه هغه د با خبر ده چې سره دا اوس پینه ده فقط على راحلتي نو ز کدا سم په خپل صلی باندې سور شوما فقط امتو نزل وار شوم پاغه باندې داغه په طرف لاړ هغه سره مکه مکرمه ته فایزا رسول الله صلی الله علیه وسلم مستغفر نو هغه نبی علیہ السلام ما چې ولید نو هغه پټی پټ ناستو یعنی خپل حالت د خلکو نه پټ کړي او د خپل قوم نه ځکه قوم هغه واجو خلق واجه خپل قوم واجه او دویم دا چې ما په پټ داسې تدبیر استعمالو چې زاغه ته اورسېګم جرا عليه قومه او زلور او پاغه باندې قوم دا زلور دا قسمه قسم مصیبتونه غته رسول قال نبی آغا نبی علیہ السلام حر و عبد یو اصل دے یو غلام دے اصل سوکو ابو بکر صدیق غلام سوکو حضرت زیر زلو ومعه یوم اذن ابو بکر و بلال رضی اللہ عنہما او په داغه سره په داغه ټیم کې په داغه رس کې ابو بکر او بلال حبشی رضی اللہ ما با خبر معلومو د حالاتو ما په یو بل علاقه تاسو څوک راغلي به د نیمو نو له تاسو دا سره راغلي او سره مشهور شوی دا څوک تاسو چې خلک یې تعریفونه کوي واسال الناس ما وتفوس کاو د خلکو نه حين قدم المدينه کله چې راغې مدینه ته وقد اراد قومه قتله او تاکه اراده کړي قوم داغه سړی د وجلو داغه او هغه داسې سړی دی چې داغه قوم داغه د قتل بندوبس کوي فلم یستطيعو ذالک خواغه طاقت د دین لري وی با ز پوشم چا وقت سره پیغمبر پاک راغلی مدینه ته فقدمت المدینه رالم ز مدینه منوره ته راوی وای قال راوي فقلت ما وي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عما علمك الله واجهله خبر کا مال را پاس چې پوه در کړې تا ته الله او زه نه پوهم پاره چې زه په نه پوهیږم او تا ته الله خود دې اخبرني عن الصلاه خبر را کما تا په بار د مونږ کې توحید یو ته بیان کړي بین قرن شیطان په مین د دوو خکرو دو شیطان کې چکلا دا نور ککولې دا سکنا نو په دا وخت کې شیطان بېمانه مخه مخ د نور ته ودرېږي ها دا کنایه دا د سنا د مشابهت نه دا چې بالکل ګناغه عبادت کوي هغه د سې عبادت هم نه کوي بې ایمانه فإنها او حين ذنو پدا واکه سجده کې د ان ورته کافر قال راي واي فقلت ما اذا الله پیغمبر فلذو حدثني عنه په موږ خو پوه شوم چې د وخت مونږ شته احسان ورخطو په وخت مونږ نشته د غرمې په ټیم کې مونږ نشته او د نور ډوبېدو په وخت مونږ نشته اوس ویزه د او تاسو باره کې ماته بیان وکا فقال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما منکم رجل نشتر استاسو نه یو سړی یقرب وضوءه چاغه را نږدې کې لو خذوب دا او تاسو مګر وغورځيږي ګناهونه د هغه وجي د مخ د هغه او بفي د خله د هغه وخياشيمي او د پوزې د هغه ايه ته خياشيم وي دا دیو جن حدیث کې راځي سار چې پاسېږي دا د خصفا کوي پوز قسم کو دې دینا دې دې کې شیطانانو شپه تیرې کړې دې کې دی ورځ سره خوا کې دا پوز د اخیری حد نه دې ته خياشيم وي دې دې کې شیطان بېمانه شپه تیرې دا خصفا کا ځکه چې هغه شیطان د دې د دې زین اوځي ثم اذا غسل وجهه كما املك څنګه چې منګه کې شپته راکې یا په شوش پته راکې کنه ازه کنده کوي کنه نو چې شیطان پوزه کې شپته راکړي نو پوزه صفا کا دلا پوزه کې شپته راکړي په خو کې د امتیازي وږي بیا ګرځي یره بس سره کې پټه پټه کوي مخ وینځي نو د مخ وینځلو په وجه د مو ګناهونه د اوبو سره او غرزيږي څنګه چې په غرزيږي د ګناهونو مو غرزيږي بیا او وینځي دواله لاسونه ال المرفقين تر څنګه نو پوره الا مگر او غرزيږي ګناهونه د دواله لاسونو دا من انا ملي د بندونو نواله سره دوبونه فحمد الله حمد وی در الحمدلله واسنا سنای وی رب الله باندې ومجده بالذي ولو اهله او لوی والے بیان کدا الله هغه لوی والے چې دا دا غد پر لایق دی الله داغي سمنه چې دا الله لوی والے بیانې نو دا کم دی دو ظلم ډیر ظلم اوریدلې دي بیا بیا بیا بیا ولکنی سمعت اکثر من ذالک لیکن ما اوریدلې دي حدیث زیاد دي او نه هم ځکه می بیان کا رواه مسلم پوښ کنه کله یو خبره ده ډیره خو قوی دا بیا بیا دې اوریدلې دا د یو عالم نه د بنه اقا خبره اقا خبره ډیره کوي او چې داسې دی نیمه د سره یو لیدلی او پوره پویږي پینو او داسې کس نه یو لیدلی چې هغه مستند نو یا خبره ډیر زور مو کلکېږي په مو کې دې شه پوه شوی نه یا کې دې شه هغه په یو رنګ کې کړی دا بل رنګ کې زده کړی ځکه لکه یو خبره بار بار په دې درسونو کې کوم زم چې طالبان دي عوامو خود دشي او خپل تسلی دا خبره کوي ها بار بار دا خبره چې کوم ضروری بیان از بار بار کوم بیان نو کوم کوم تقریرونو کوم کوم درسونو کوم کوم چې د خلکو ته په دې ډاډه ورزي او دا خبره کوي قوله جراء وعلي قومه وبدي مضمون والبد على وزن علماء جراء علماء وزن ده معنی سره اے جاسرون مستطیلون غیر حائجین یعنی جاسر پړ مخه پروت ازي کنه ډډه لګونکې یعنی یعنی جاسرون ډاډه زړه ډاډه ولکه ډاډه باندې په ورزه نو مړایا ته ډاډه شه هذه روایت او کوزه دا خبره زو کوم کې شي دا خبره کمزوري نو تخپل کمزوري نو خبره هم دې کمزوري ده دا نه نشو ورته منګ الحمدلله قران او سنت قوي دي منګ مرسل قوي او دلایل هم قوي دي نو په ارده کې قوي خبره قوي طریقې سره کولې شو بالکل د کانې ویر او غمونه غمونه و الحمدلله په دین په مسله کې تکلیفونه دي دا خو هیڅ غم نه دی غم غواړي چې ته ته ګوره په دنیا کې غمونه دي شرمنده شي غلط کار دې کړي غلط کار دې کړی او بیا مصیبتونه جوړي او چې د الله په دین باندې غمونه راځي په دې کلک یا